او د پیښور اوسیدونکو لس کال پس با آئنده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وی او جنکای به ډمی د وی سی آر او د ټي وي د برکت با زمون خزي ډمی وی او زمون زامن به ډمان دروغ وای زمون خزه په ډډی وی او ګورای د ټي وي په پردا د ډمه چې کم فیشن دا خزه وګوري سباله هغه فیشن جوړ کړی او پکې څخانه کې روان د ټي وي په پردا د ډم چې کوم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړي او په قصخانه او کابل کې ګرځي آینده نسل با دمان وی دمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوه و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تللی دي یو خرواله ده یو وسای والے ده یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د ځنګل مشرم او میلود ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر خلاص خبر صفا ده دا خر ستاشو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا اوسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې دی او دا خرګوشم وړو کې دی نو دا د دشو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د ګیدړ ته ته تقسیم وکړه زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به اوسو خوري دا اوسه به غرمې لا خوري او دا خرګوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړې کمزای هغه وی جی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزد ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارث د دک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د د د د چواریانو مشری بزوال بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده داغه جواب ما اتشو ویړ والا مولا او دا چې او دا زه سره یو کیسټ دی هغه واوري ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بے نظیر تخرا ویل دا شرافت تے دا تہذیب دے ٹک شو دا انسانیت تے کدا ٹکے ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سوریږم نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپیګنډي لګی دي چې تا ما پورې داله کوي او تړلا نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د یرمنډې ډمې د لاور چا د وړوکوالی نه خرابې دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه پلاس نه درتله نو زما متعلق دې دا غلطه پروپاګاندا وکړه زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وایم جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده پاتې شو دا خبره چې مليان خزو پسې لاړ مليان خزو پسې لاړ دا چې څوک وایي دویمه دا چې فلرمان خزه سره ملاقات کړي په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وي په دې بنو کې بازار کې دوله کا خزه نه ګرځي او زه د دوای په دکان ناستم خو چې ګورم خزرانه نوځي چې ګورم خزرانه نوځي چې ګورم خزر ادا چل دې کړی او دا دا چل بټ په لاهور کې مې یو خبره کړې و مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی دولسنیم کروڑه پاکستان دی چې دو کروڑه مې حلال کړی نه نو دا لسنیم کروڑه د سړی ځامن کیږي نه ته پوه شي په خبره دو کروڑه به حلالو مليان خزو سره مرګري شو عزیزانو تاسو په ایمان وای که جماعت اسلامی والا دا خبره کړی دینه دا تاسو کا چې تاسو د مشر دوه غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړې کنه ها کړه دا کنه وکیلا دوه غنټې فلرحمان خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو د په بند کمرې کې ور سره دوه غنټې ملاقات کړې کنه دیخوا وګورئ کتار څه کې خیر دی کتار څه کې خیر دی نو زما ستا دا سنبای د ګډې د پلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاری لک شرم وکي او په دې گریوان کې وګورئ بلدا چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړي تاسو چې ما ته مخامخ درې شپې د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله چا سره چې دوه ټانګې خلک نه هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي دو ټانګي اصغر خان غوند سلام کینی کوټه سیستم باندې باز کوي دو ټانګي خلک ور سره دي خبره خو تاسو نه مننه نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې خزه سره مرګره وي خیر دی کته ننم خزه ته مور وي خیر دی او کما ورته خزه ته خور ویل نو زه کافر شوم دی خو ګورئ اگر چې زه د خزو مزه ګوره صح خلاف اول به دا بے نظیر امړه قوم یا به پکور کې کېنو سخت خلاف خدا جواب تاسو د پراپګاندا کو چې تا که یو خدا بربنده ګرځي او هغه ته مور وینو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتن باندې ما عملو کو نه ځکه کافر شو نه خو ګره د مولا د خزه لوی مرګره خو مولا دی مرا پیدا نه چې مولا ورته په غوږ کې بانګ وي مولا چې تا ته نه ویلي چې قبول کړی دی رب الله صاحب کنه ته دې خزه ته نږدې کې دی شي ها وایي لکه چې مولا نه ویلې ورنږدې بشي بیا دا مولا دی چې حلالي درته مولا په غوږ کې بانګ ورته مولا وي جنازه درته مولا کوي دو سوه قسمه طلاقونه دي داغه علاج درته مولا خي چې غلط شي خطا شوي د خلې نه دي څوته اصلي دوست خود مولا دی د خزه ته خو آرام څوک د پاره مرګره زید بے غیرت راشه پرونو ګورای د هندستان یو دم راغلی دی دلیپ کمار نامه یې د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وای زی په ځان سرو ما بل وای زی سرو یو وای زی سرو ما بل وای زی سرو اے بے حیا قومه بے غیرتو زه خدای دې تاسو بیره غرق کی چې تاسو د پاره څوک الیکشن کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلکو له جلسې کې دې خلکو دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټي او هغه پسې بین بین ناره وي لیکنه دې قوم ته دم راغله دې په سرکاري اعزاز ګرځي لګیا دي نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللی دي ناغي خزن ځان سره بوتلی دي ځکه نن سبا خو لوی معزز توب داده چې خزه بزان سره بوزي تبرستای او خزه بدی مخ کی تانه بدی خزه مخ کې ستا دوست لاس ور کی دا زمونږ د زمانه معززین دي نو تقاضا وکړه خزو چې دا دلیپ کمار لګ دنه نه راولېږي چې مونږ هم غاړې باسو ما په پیښور کې ویلو چې واورای کله چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما د په خدای قسمی کم پرېدم چې درنه مې پرتګونه نه وي ستا په پاکستان کې شرافت او معزز او خلق ته ویلې شي چې د چا خزه او لونه بربندې ګرځي څوک د خپل خزه نه نه خبر څوک د خپل لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا استاد ملک او معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتګه غستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کیږي مونږ تر زیلان وای د پاکستان لوی کمینا او لوی رسیل هغه لوی سرمایه دار دی د دروغ مزه لنډ یو سره وخت نا سرمن باندې به دا برې کې داسې غوړې کړې چروب او توجره کې بدن بټیاران دا ناس الکه سړي خړې خان صاحب مې خړې تاسو خړی خان غټه غوخه تاسو خړی جی دال می خړی د تبه خان تاسو خړی روند وګورم دوی دسه دسه کوي کم خیال کړی دسه دسه دی هغه بریتو والا کوي چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای نه خوار نه کا او د ناکه په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړی دی یا د ناکه او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړی دی څوک درته سوي لري چې دا دا چل مکه وا پارام کینا دا دا چل لکه ایا سره خزو تراغه خزو تل خزو کشمیر لازم خزو ورته ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه ول مزه زما او دا اندوان به تاسې تاسې او داسې چې ټول قیمت خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تل او د غره په خوا کې ولاړ دی دا د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کانی لاندې سر نه باسي کله بل غړم ته په دې کې وی کته چې یو خر ولار دی او واخه خوري نو دیو چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولار دی واخه خوري او زما روز کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو بوې په دې کې یو سات تیر شو په خرم بم را وګرځیدو چې غړم شو خره والو زولو چې وې کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوسه کې ځان نه د پړان جوړ کړي دي تاسو ته ناغه سړی برته دا دا چل کولو او چې ګور نه پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برته توګه ته نو رښتیا ده برته غوړې وي اجره کې ناس ته او دا غریبان ته غیر چا پیر ناس تینو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا ویا ویا تا به چې په بریتي غړولې سرمن خو پښو یې وړه دی ورته وی چپ شه بیا را دې غر کشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو نو کران ورته وی چې خان بریتي به دې په سرمنې غړولې مونږ ته به دې چې پولاونه نه خو دې خو ګورئ د بیروپیت راز على الدوام نه پاتې دا به تاسو لا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د مل قانون قران او حدیث چې د مل قانون قران نو سلویخ کالا دا پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو او شرمولو الله دې امان را کی دومره په دوه سو کال حکومت کې پیرنګیان نو شرم لکه دې د پیرنګي پر کټیانو کې وشرم آر یو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام اسلام اسلام اسلام دلم لګیا دي اسلام اسلام پته نه چې اسلام دې چې دې پته نه لګي آیا بادشاہ کور کې د دوبي خزراله چړې چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولې جړل ویلانډه مړ دی د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراغه خزه ولې جړل ویلانډه مړ دی بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې لنډه څه بادشاہ بار راغی دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرات کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ور سره مخم وګوري او یالا د پارلیمنت دغه دا څه دی میټینګ دی د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې ده پارلیمنت دی ټول سلطنت جاری وی لنډه زما د میړه یو خر امر دی سبا چل پتہ نه لګ اسلام اسلام اسلام اسلام ټول لګیا دي کدا دې را روان دي کدا دې را مشي کدا دې را اسلام دې خبرې ټول دروغ ایمان پیدا کړي کله سملې منبر در تراغه او درته وې چې اسلام دې اورا بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه غریوال نه ونی سي او په دغه خله یو سو سو کوي چې دا خله ولا دوی نو ډکه کوي در تراغه او درته وزیر لا پتا څو ټول ټوکرای ټوکرای کی او زمون وزیران امریکای ته تری دلته به استقبال تیاری کی تب وګوره دا به زمیر قوم دا به لکای چی دی دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نه رااله امریکا څخه کعبه ده امریکای غوندې رزیل ملک په مقدس مکه باندې دا خو مونږه دا چې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکی لوب مسخره د خپل طبیعت دین ایو پیرو یو کلی تتلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په دوه پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په دوه پیسې سیر اوهو یلکه دا خو شعر نه پرسان دی سوچا غړیم په دوه پیسې زیر ټیپرم په دوه پیسې زیر گازرم په دوه پیروی مرید ته چې بچی تخت دا شعر نه پرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه اموري ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ به ایثار شي ډیر مانده مو دا سوچ غوړي ډیر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچ غوړه خو به خو خو سټ به دي ګسیم خوري وې چې نه صاحب لګ لګ ایثار شه ډیر خبره چې ایثار شوه دی نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش دوه تیرې دې شیخ نه راته کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګې دا بادشاہ ته راپورټ وشو چې جی دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا روزي بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د د مرای کې کړای ناراضي غټه مرای ولا وګوري خو یو سړی مړ کوي اور څوک چې ها ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته دا پیر سه مرید باندې او وې والله د دمره ولا فټتا راوی دی شیخ ولا لکه وروره کړای د بل چا په مړای کې نه فټ کیږي ونو ما سکړی دی بیرام غر کا شا وې سدی کړی نه دی الته کړای په بل چا کې نه راځي کړی دی سدی او کړای پتا فټ کیږي پیر لراغه چې غرق شوم اوس ما سکړې دي چې وای کړای په بل چانه فټ وې ما چې درته وی چې دوه پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او سټ بدی ګوسی هم خوري وې پیرا خدای ته ګور اوس ته چل کاوه نو پیران خو ډېر خيار می کړ ډېر خيار زر شیار تم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړې ډېر خپ چغي دی او سوري دی او بد ورځي دی او سبا جګړې دی او جیلخانی دی او په لوی غم اخته کزان می پیر کړي وې داسې مذهب کوله نو اخوان به اوس خو صاحبہ په قهر راختی د ټریفک د سپای غوندې کا خزر روانې چې ما کجنه را روانې ما کالکان را روانې ما درې لارې بلاک کای درې واړه درته کنځلې کوي دوست تو خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر وللا اسرا کاږي الله دې نورم خکا راه کجینه ورننا واتم پسینه مینه ورته الله دې نورم خکا اجي اسان شه ده مال ده پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کو ده ملا توب ګران کا نو پیران ډیر خياري هغه ورته اوس می خلاصوا و بداس چل چې سبا لا د دې 500 دا کړای دا پیر ورته وی چې تا نه مخ کې به په زور منډه کوم او بیا ته په معنا مخ کې ورمنډه کوا زب ته تب سره اون خلو بادشاہ به یو تپوسو کی او زب یو خبرو کوم ستازان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دې پیر په دې کړای ورمنډه کړي موري دې په ورمنډه کړي دواړه په پرزونو دی یو زب په ورزم بل زب بادشاہ وی دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت چې د چا غاړې ته پرې وته نیک به جنت ته ځي زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه زه ځم دا جګړه ده زما او ده بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زه ولې نه ځم زه ولې نه ځم کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورکړې راکاږي او جګړه شوه دی سټي التا پیروي مرید ته چې تخته بیره د غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې به دا بدبخ قوم د پانسای کړای ځان ته پخپل اچي پخپل شهرنا پرسان دی اس پته پکې نه لګي اسلام اسلام اسلام پنځه کال وشو اسلام اسلام په ټیټی کې دمانم لګیا دی اسلام اسلام دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانه رونه یو شپون مړ کېده ځامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته له شهد الله الا الا هغه ډر وته دا خر مخ ته پتن لرو لا کور ته چا باد شو بیګاله بچراغان د چا په کور کی وخړ مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتو څنګه ته جوړ تا تاسو بنی آدم یې ځان یعنی تاسو پښتو دار دا چارسده کې مې تقریر کولو مال تاسو هم کېنی چې مینګه پښتانه مینګه پښتانه مینګه ما لغه وخت کې مینګه پښتانه یو چې زمون خزې د شپې په یو بجه د سلیمان یوازې را رواني مینګه پښتانه لورم چا کار شپکړی به سار چرته تلې وی بیګا سیلې کړم شپه ها سیلای کرا دې شپه او که سویلی کرا دې شپه یعنی مونږه مونږه پښتانه کینې کین شرمې دلو کې پښتانه پښتون خدای دې دسه څوک نه شرمې لکه نن چې مونږ شرمې دي مونږ شرمې نو ستا داس به د سړیتوب په ځای کې ونه ګورې راشه کنه که د ډزو شوق ته دی د تورخم نه دی یو سړی هغه خدا ډیره ظالمه وه او بد کردار وه نو هغه به یو زیارت لاتلا اول ته به دا دعا کولا چې خدای زما دا خاون په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند ولی چې زه څه کوم چې دې نه ویني اخزي وی چې دما د میړو ډون کا زیارت ته وی بابا زما د میړو ډون کا نو چې زه څه کوم چې دې نه ویني خاوند به تاسو کولای چې خځه ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډیر مال دولت ورکې او ډیر داسې کې او داسې یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورې درې دی که نه بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده زیارت بابا ورته وی چې کور کې د زیړه غواشتا وی چاوشتا وی هغه لالکا او درې ورځې داغه غوخه په میړو خورونو په دواړو سترګو بړون شي دا واپس کور ته راغلی دا چې فساد پسې ورپسې خاوندم راغلی دی خځې څنګه چل دی ویل سړیا دا چاړهواله او دا غوا زره لاله ویل ولي وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې اوس خزه ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروتو تاسو پوه شئ وکه دی وک دا هغه ته څه پته ده زما په خپل خیال چې د خندانا زیات به خبره ته سوچو کې بیا به پوهیږي نه وکه وې ښځې دا تیاره خو زیاته شوه، وې بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به موږ ښه کړي. چې په درېیمه ورځ یې پرې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښود، وې ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وې چې ښه بس ړوند شو، خدای دې دا زیارت وي دا څه چل وو، وې چې بس ړوند شو. به د نور کار خو وته ما خو خزه بس داسې به وکم چې د دروازه کې بناسته مو چرګان مرغان بشرم پدې کې څوک سړی راغله د کور ته دی ورته چې راځه سړی پټه پړوم دی چې کش کش دې سړی اورېدلې دي کوته کې ورته را پرېخې دې چې په دا دې سړی والي دې پټي کې مړ دې خزي ورته دا دې سو کړ بیړه دې غر کې شدا خو دې کولنګي چرګ مړ چرګان دې ډیرو پکور چې سات تیر شوه دې دویم سړی راغله بیا دې سړی په کوتا کولې وې دا دې سو که ظالم دا خو دې انګريزي چرګ مړ مړ ها ها چې په دې کې سلور برابر چې سلور برابر کړ خاون ورته سترګې پرانیستې دي او خزه ته وی چې زه خو جګ جوړې ما تا دې د پر زیارت تتلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړړون کې چې تاسو خوخی چاغه کې زه اوس د هر څه خاوند ستا سر خوري خدا مړی اوس لري کچو پیوم نه نیسی سو سړی راغوخته د په 100 روپۍ چې دا مړی یو صدا یو او سین کې وغورځوا چې هغه وړه سین کې غرزولې چې راغلې چې 100 روپۍ را کمړې مې وړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړې دا دې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چې هغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالم بلې ور سلور وړای چې پیلې ګلې دي اخیری چې لګلې ده ولکه چې دازل در نه را نشي کوره سمې غورځاوه سینتا چې د سین په غاړه د امړې غورځولې ده چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه هم مر کړی چې دا چې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نسی وای وی الله اوس میان هم نسی آیم مر کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغه ور ټوپ کړی ویلا سر دې بروچت کو آیم مر کړی دی بیا راغه سړی ته وی چرور اوس می سم صفایاو کا جامع وینځلې امړې را په غاړې تراوته بیا مې ور غورځول مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه غړې کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپیا ورک ما ته وګورئ کلګ مقلری او سوچ لري نو دینه به انداز لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوه دی او دا هغه سړی کار شوه دی خدای میړه می پټه پړون کی او میړه سره ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلې د ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل یو سره په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکی وینځلا ناته اولی ته وغورځې داو لارو بو یو دیوس سرسام شو او چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیته خوا که زه خبر وې چې دا به بران وړي ما به هډو وینځلې نه وې کور تراغه مور بچیا څه چل دی و مور پاکه نه پلیته خوا پاکه نه پلیته مور ولا ډاکټر راوست چې دیالک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره ته نه هیر کړه چې هیر کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي وسل روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولدا سل به بیا پورا راک چې ډاکټر زه تلارو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا په تاسو چلو ویل ولی بیا تا چې وی چې پاکه نه پلی تا خو بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چې کړی چې پاکه نه پلی تا خو پاکه نه پلی تا مورم سرسام شو چې دا خو د یو علاج مې کولا مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ویل سلو نه 50 خې سلو نه 50 خې کله په دې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغسته نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو زی او بل راځي ا د کپن او د موګي والا کیسه ده مونږ دا تیر ارمان کو چا خو خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب سبق ویل استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کوم ټول کتابونه مې وې مولا شو ویل خزا په یو جمعات ورغلې ده په جمعات کې د پیر غوا په جمعات کې تړلې و د پیر غوا و په جمعات د په منبر ناشته ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر د مریدانو نه ساته او ادا دا کوته کې چې ګرځي ا دج کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والے به خلای پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دا دي کتابونه او دا دي ملاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق به ویل او غمرکم حق مې وې وې کور دې وران شه ما چې تاته ویلو چې لګي سار شه چې لګا قلم زده کې نو بیا به حق خویلې شي لګي سار شه اوس کېنه یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ورونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سي اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول عمر بن مړ کیږي امریدان راغه پیر ته وای چې اسمن له اختراق امر وختو باسي اور نو اګیره بهم زما غوندې رنگای و مرګ اختخلاص شو مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ویل نه اختخلاص شو داسو غپې په جوړ کړه ته په داسې ورشو په څو کې داسې ها خو چې مریدان ته پاتې دي پیر چنګ خپل نیولې و مړو مولام تو خپل او دو پردای کې استاد لورغه و داسې چلو شو ویل ما چې درته چې عقل زده کا تم بچوي د پیرم بیړه تباه شو او ځان دې محفوظ شو نو ما مولا صاحب لږ عقل زده کا لږ سوچ وکړه فتوی چې ورکې سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کا خپل شان تم ګوره وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر سلويخ کاله دې خلکو دوکه کړی نه یو دا مولیان وای په ایمان کړی دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه او چاو دې د دې مسلم لیکو د لاسه یو مولا باندې منډې ترلې منډې ترلې ځانې په منبر را منبر کا خو چامبر وای بیت یار مسیح تی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کم نے کہا جی تھے تو کیا نیغ نے اونے آگا تا دیسا نو دوی مون سلویخ کالا استعمال کری او انشاءاللہ د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با ته وګورې چې په دې سرمایدارو به ما درته میچنې او نه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په دروغه ساتي هغه ورځ پېښور کې پولیس افسرانو یو دوه سپایان په حوالات کې چوي ما هلکه ولي ویجی دوی چانه لس روپۍ رشوت اخیستی مالخا ویلې مالخا پکېږي خو باندې په یو ټکی درته وکړو هغه افسر ته مې وی ول نجی ولی به خپه کېږم ما هغه لس روپۍ اغستې وې حوالات ته لاړو او تا کره چې پرون د کینوانو لس کریټه راغلی وو ته به کوم جهنم ته ځې په دې مې پوهېږه دا ستا مور پسې خیرات کړی او که ستا ښځې پسې خیرات کړی سپی لس روپۍ واغسته کافر شو جیل ته لاړو ٹھیک ده جی تا مال لس زره او پنځه زره روپۍ جماعت لراوړې دا په کومه خوشحالۍ کې دي نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نه هی سود ہے پیران حرم کا دیل چې ورچی رشوت شي مال چې راشي شکرانه شي پیر له چې ورشي نظرانه شي پیر له چې ورکه نظرانه شي او ورځ راته چاوي دلته یو پیر دی تبلیغ والا او خلاف پیر دی دا تبلیغی جماعت والا پیژنې وې د دوی خلاف ته مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کې خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمې مفت خی منځونه مفت خی او پیرانې په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمه داونه به مې نه وبوسې اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا پریدي چې دی د خدای کمکل زه خپل پریدی ما د خدای کمکل یو دا بارډر والا ډیر کمکل دي دا تاسو سره کلا کی دا د خدای کمکل دي دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر تا پالګر تا کینی چې لاس مې وګوره او ډیر زر باولدار شي ډیر زر اپ پینځه پاو نور کی دي چې جمعداري په کې څنګه او ورپسې لشل ورته کې جمعدار اپ پینځه پاو نور کی چې صوبیدار پکړ بیا په او بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چيلي تصور دی شیخ چيلي او سړی او چا سره په اتانه باندې کټوي د مستو په سر کړي وا په کرای ور سره وړا نو بلار روان دی دا شیخ چيلي چې په دې اتانه بکوم څه په دې بچرګ عالم چې خزه او کوم مجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به مې شوی یا براشه وای چې بابا زبم چې ها په چا کټوایل تلړه کا سره ورته وی بیړه د غر کشره مستو کټوای دی ماته کا هغه ورته بیړه ستا غر کشه د ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته بیا سیسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کانه راوغورځيږي او اتی کی سوره وکي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لار چې زونه داسې داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته وی ابای می لیوانای شو په تور جمی باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم ځای دی ساينس خو په روس کې دی ساينس خو په چین کې دی ساينس خو په امریکا کې دی ساينس خو په برتانیا کې دی چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دی تا کې سنس دی چې تر اوسه دی یو پیچکس قدرې جوړ کړی نه د پردي ملک نه سپیر پارت چې دی امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابلې اغا اسپنے مسپنے آر سے چیسز وغیرہ دوی پہ ڈبریٹیٹ کی ہوئی ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیړه خپل چلیږي مونږ سره یو ځای آزاد دی چین مونږ نه رستو آزاد دی روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دی بحری بیړه او جنگي جهازونه جوړي لګیا دي مونږه صاحب الہ مونږ سره جنگي توپه خوشتا کنه جنگي توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به ور وړاندې کو کنه چې جنگ راغې کخې ها کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمون په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس به وي زه زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه زه هم ته سوشلیست یا کمیونست زه هم ته خره بس خلاص خبره اوس ته خره نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ټیک ده غوږ کې دی چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپل جوړ دی د روس په دنیا کې یو چت او لوی طاقت دی صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چاره ونی و مړی که چا مړ که روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده دی خو خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنه مر چا کو نو سیزدان کو کین کیږي کالج کې ګرځي د ام ونه یو کتا الکانو ته یو درګي دا وګورئ د ام دیونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پټه کدو ونه ته وګورئ وړه دا میوه غټه ده عقل دا وایي چې پټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پټه کدو ونه کې پکارو دیکھو وګورئ عقل دا وایي یو تک شینا می په دا سر راو غورځي چې ټاک کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وی خدای چې څه کړی خې کړی کدا د دې شینم په ځای اوس پیټه کدو دلته زورن و را غورځیدل دا زمونږ د ملک سیاستدانان دي دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهري ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا تصور مم چر راغلی کور ته او زیارت ته او ختم دی او دو سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په یو روپۍ تامړي پسې دو سپاری وي یو روپۍ ورکه یا دو دو روپۍ طالبان راولي خدای وی خدا تاسو هغه د پریدو ورونه یې یو پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې د 50 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش زه خپل درېواله اپریده ما او دا څنګه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هرچا کې خو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کاپری دي لک خراب دي وکه دي لاندې اوس 15 روپۍ غري او پاسه په غنمه چوری دي مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چا چا زکات ته اخلاء مال دا قبول کا مغنمو مولا وی چې ډېر خدا قبول کړی نه او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا سه به چې چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا یو روپې واخله دا غنن بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې استغنم څکه دا نغد روپای والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خدای په قران چې خدای مې موټاګو ملا مې موټاګو خدای لمم دوکا ور کړو ملا لمم دوکا ور کړو وی چې څنګه وی چې 50 روپے را باندې د پیسو زکات و و دا غنم را باندې د غنم زکات و خدای ویلي دي چې قبض پکې شرط ده نه غنم ولاندې 15 روپے چې غنم ملا قابض کړو 15 روپے پکې قابض شو نو چې قابض راغی غاړه مې خلاص شو وس چې ما په خپل چالو کې ملا نه پر روپے واخستنو دې کې د خلاص څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا دو روپے باندې دو سپاره طالب لور کې په دې خدای له دوکا ور کې چې وکم څه پاری پور جیل کې هم په سن 73 کې نو دې اختر راغې ورو کې اختر دې قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې سراله چا پسې چراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زه د هغې بارک ته ورغلم چې ورغلم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړوي بانګ ته خو چې داسې اواز غوندې اواز دې وځي او وروسته نه یې باد وځي نو ما هغه مرګرو ته ویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خان دینو ما تل مال ولی غلطه خبره مې وکړه چې نا جوړه ده لاله کې ویل نا جوړه نه ده مونږ سره یو سره یو چاډه ټوکیو د دې چار سدیو ډیر ټوکیو ا دې چر چرته د شپې بانګونه وینو هغه خوب ته نه پرې خو نو هغه تیلو بوتل راغسته دی دی چرګ له رستو دا ده لوی او دسمات دی دی غور کړی دی نو چرګ به چې زور ازان لکول نو رستو به ته باد وته اوس بزان ته خیال کوي چې هغه د چرګونو نه دی کني ما ته وی چې د تبېګا پلانی خان دا چل کړی دی مالخا په خندا مې ځان مړ کو بس تر ووت ا سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا ویلې مالې ها ویلې دا ستا مرګره نه دی دا مولا نو مونږ سلور مليانو په جیل کې او سلور سوارا سره نور قیدیان نو مونږ تقسیم کړو چې یو بازان کې یو به اقامت کې یو به امامت کې د جمعې مونږ ما تاواله کړو چې جمعې مونږ به تور ول مونږ مازیګر کې د چمن تروزل اس سیل کو پام غلطو چې ګورو دا مولا په بانګونو شروع شي د سره می چا د چر کار نه کړي پرې دمه نه دی مولا سره ما سړی توپ زده کړه ویل والله کې پرېږ یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې، دې سړي څادر لاندې پټ د تېلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرو. چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته ځان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه. چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب؟ ویل تېلو بوتل نه ګورئ دی خموزه د چرګ کار ما سره هم کوي. نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوی حکومت دی څوک چې ځان لزان جوړ کی رستنه ورته پتیلو دا خاص دی غوړ کی یو ګیدړ په پټی کې ګرځي دی ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې اګیدړ روچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدران را جمع کړ ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدران ار څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل او دا وګورئ دا پرمټ هغه وخت د وزیر اعظم فوټو ور راځي د پلاني کلی کې چرګان ډیر دي چې پاکلی ورغلي دي په چرګانو باندې دا کلی سپي ورپسې شي چې سپي ورپسې چې وي چا ګیدر نه غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلې دي او ګیدرانو منډې کړې چې منډې کړې راله دې مشر ګیدر ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي ویل خدای دی بنیاد وباسي د دې کلی سپي بیوقوف دي پر مټ نه پیژني